وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د روژه ماتي په وخت کې چې څومره دعاګانې راغلي د ټولو په اسانیدو کې کلام او مقال دی روایات ثابت نه دي ضعیف دي لکه دا دعا اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ذهب الظمأ وابتلت العروق والا د دې اسناد کې چې کوم ضعف دی نو هغه ضعف یسیر دی بعضې اهل علم ورله د دې وجې نه حسن وایي چې په فضایل الاعمال کې دی او فضایل الاعمال کې محدثین تشدد او سختی نه کوي کله چې د احکام متعلق احادیث وي نو په هغه کې بیا تشدد کوي او عامو صحیح احادیثو کې ذکر راغلی چې د روژه دار دعاګانې قبلیږي درې قسمه خلک دي چې د هغوی دعا نه رد کیږي یو په هغې کې روژه دار دی تر دې چې روژه ماته کړي او کوم روایت کې چې دا راغلي چې د روژه ماتي په وخت کې دعا قبلیږي نو دغه روایت هم سندن ثابت نه دی د هغې اسناد هم ضعیف دی بلکې د الله رب العزت رحمت وسیع دی، روژه دار چې د څه وخت نه روژه کړي نو تر کومه یې چې روژه ماته کړې نه ده د ده دعا قبلیږي، دا خبره د صحیح احادیثو نه ثابت ده نو عامې دعاګانې په روژه ماتي کې پکار دي او سړی چې روژه ماته کړي نو هماغه دعاګانې دي کوم چې د صحیح احادیثو نه ثابت دي د خوراک نه بعد الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا دا د سنن ابي داود صحیح حدیث دی دارنګه د بخاری په حدیث کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم بدا دعا وی الحمد لله الذي كفانا واروانا غير مكفي ولا مكفور هذا والله تعالى اعلم